فسارعوا الى اعلان الخلافة وتنصيب امام وهذا واجب على المسلمين واجب قد ضيع لقرون وغاب عن واقع الارض فجهله كثير من المسلمين والذين يأتمون أن يأتم المسلمون بتضييعه وتغييبه وعليهم أن يسعوا دائما لإقامته وها هم قد أقاموه ولله الحمد والمنة ولقد ابتليت بهذا الأمر العظيم لقد ابتليت بهذه الأمانة أمانة ثقيلة فوليت عليكم ولست بخيركم ولا أفضل منكم فإن رأيتموني على حق فأعينوني وإن رأيتموني على باطل د څېړۍ سیوري ته دمه شئ او د هغه زړورو، سترګورو، قلموالو شاعرانو انقلابي شاعري واورئ چې د توري د تېغ په څېر یې د قلم څوکه هم تېره ده. د څېړۍ سیوری له انقلابونو، غورځنګونو او حماسو ډکه مشاعره. د هرې جمعې په ماښامنۍ خپرونه کې له خلافت غږ نوي اف ام څخه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته د خلافت غږ راډیو قدرمنو اورېدونکو پام وکړئ په نړۍ کې د اسلامي خلافت د وروستیو بریاوو او فتوحاتو په اړه لنډو خبرونو ته په پیل کې هم د مهمو خبرونو سرټکي په کابل کې د یو افغاني مرتد ډګروال وژنه د عراق د موصل ښار په شرقي برخه کې د څو ملېشو او عسکرو وژنه او زخمي کېدل د الباب په غربي سیمه د ترکیې د مرتدو عسکرو د حملې مخنیوی د نینوا څخه را رسېدلي خبرونه وايي چې د اسلامي دولت مجاهدینو په نویو تازه هجومي عملیاتو کې چې د عراق د موصل ښار په شرقي برخه کې شوي، د دښمن درې امنیتي پوستې سوځولي او ګڼ شمېر نظامي وسایط یې له منځه وړل شوي او هم یو شمېر مرتدین په دې هجومي عملیاتو کې زخمیان او وژل شوي دي او د عدن، شیمیا او حي الانتصار په اطرافو کې د اسلامي دولت د حلب نه رارسېدلي خبرونه وايي چې تېره شپه ترکي مرتدو ځواکونو غوښتل چې د الباب ښار غربي برخه عقیل سیمه ونیسي خو د اسلامي خلافت مجاهدین ورسره درې ساعته وجنګېدل. سیمه هغه وخت بېرته د اسلامي خلافت مجاهدینو ونیوله چې د ابوبکر شامي په نوم یو استشهادي ورور چې خپل موټر یې له باروتو ډک کړی و په ترکي ځواکونو استشهادي حمله وکړه په لسګونو مرتد یې ټپیان او ووژل او یو همرډوله ټانګ یې هم له منځه یوړل شو. او د تدمر ښار په تصفیوي عملیاتو کې چې کور په کور روان دي، دوه نصیري عسکر هم د اسلامي دولت مجاهدینو نیولي دي. په قفقاز کې د اسلامي دولت او د قفقاز د امنیتي ځواکونو تر منځ نښته شوې. د قفقاز په غروزني ښار چې د چیچنیا په منځنۍ برخه کې قرار لري، په کې د اسلامي دولت د مجاهدینو او مرتدینو تر منځ جګړه شوې. په دغه جګړه کې چې دوه ورځې دوام لره، له مختلفو اسلحو په کې استفاده وشوه. جګړه د اسلامي دولت د یو استشهادي مجاهد په انغماسي برید پای ته ورسېدله. په نتیجه کې یو شمېر مرتدینو ته مرګ ژوبله واوښته چې د مرتدینو جسدونه هم په میدان پاتې وو ولله الحمد. او وروستۍ خبر دا چې د اسلامي خلافت مجاهدینو په بغداد کې خپل یو ځای په ځای شوي ماین ته چاودنه ورکړې چې په نتیجه کې اووه شیعه ګانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. چاودنه هغه مهال وشوه کله چې د روافضو یو موټر د بغداد د جنوب ابوتشیر له سیمې تېرېده چې په کې اووه شیعه ګانو ته سخته مرګ ژوبله اوښتې ده. درنو اورېدونکو! دا و د اسلامي خلافت د وروستیو بریاو او فتحو په اړه لنډ خبرونه. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. د کلمې طیبې مقاصد. علمي، ښوونیزه او روزنیزه خپرونه. راځئ د هغې مبارکې کلمې په مقاصدو، شرایطو او غوښتنو پوه شو چې د خلافت سرښندویانو یې په ټوله نړۍ د اوچتولو په هدف سرونه په تلي کې نیولي وو. که یو انسان را ولګېږي او بل ته د تحلیل او د تحریم حق ورکړي، نو په دې باندې دا انسان کافر کېږي. فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم په دې خبره دلایل بیانېدل چې دیموکراسي یو کفري نظام دی نو یوه بله وجه په دې خبره باندې چې دیموکراسي کفر دی دا ده چې په دې کې د ښځو او سړو تر منځ د تعلقاتو ازادي ورکړې شوې ده او بلکې د دې لپاره کار کوي چې ښځې او سړي دا په یو ځای باندې سره راجمع شي او په یو ځای کېني پاڅي او د دې تر منځ پرده ختمه شي لکه څنګه چې د دوو سړو تر منځ تعلق ازاد وي نو دغسې د یو سړي او د ښځې تر منځ هم تعلق ازاد وي او په دیموکراتیکو نظامونو کې دا تاسې په خپلو سترګو باندې ګورئ چې عمده مثالونه یې پارلمان ته د ښځو او د سړو ودرېدل او بیا په یو مجلس کې د هغوی کېناستل او بحث کول په کمېټو کې د هغې تقسیمېدل او په یوه کمېټه کې ډېر سړي او ښځې سره ګډېدل بیا د هغې تر منځ مناقشې کول، بحثونه کول، په یو دستارخوان خوراک، په ولایتي شوراګانو کې د ښځو او د سړو ګډ ډه ناسته پاسته، په مکاتبو او ښوونځیو کې مخلوط تعلیمي نظام، په پوهنتونونو کې مخلوط تحصیلي نظام، او دارنګه په اداراتو کې د ښځو او د سړو شریکېدل او ښځو ته مساوي حق ورکول د سړو سره، په بازارونو کې په لوڅ مخ او په نازک لباس کې د ښځو د ګرځېدو ازادي ورکول، په پارکونو او باغونو کې د ښځو او د سړو ګډ ملاقاتونه او سیلونه، ناستې ولاړې، ګپونه او یارانې ساتل، په هوټلو او په نورو مختلفو ځایونو کې د ښځو او د سړو شریکېدل په دې نظام کې د ښځو او د سړو تر منځ د نامشروع تعلقاتو لپاره لارې دي او دا ټولې ازادې دي، دروازې یې خلاصې دي او نامشروع تعلقات دي او د زنا لپاره لارې اوارول دي. قرآن کریم بیا د دې نه منع کړې ده، حتی چې مؤمنانو ته وایي چې نظرونه هم وساتئ او عورتونه هم وساتئ. نظر ښکته کړئ، عورت وساتئ، ښکاره کوئ هم مه چا ته، استعمالوئ هم مه په غلط ځای کې. مؤمنانو ښځو ته هم وایه، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ویحفظن فروجهن، نظرونه ښکته کړئ او عورتونه وساتئ او د بدن ښایست هم مه ښکاره کوئ، که سرګیره جامه او لباس هم ښکاره شي خیر دی، خو بدن به نه ښکاره کوئ. په سر باندې غټ دوړکي را واچوئ او ښایست د ښایست ځایونه دا د خپلو خاوندانو پلارانو سخرانو اولادونو بنځو ورونو خورینو او ښځو نه غیر وینځو نه غیر او بې شهوته ماشومانو او یا بې شهوته سړو د دې نه غیر بل چا ته خپل ښایست مه ښکاره کوئ. تر دې پورې ټینګه زموږ شریعت کړې ده چې په لاره باندې یوه ښځه ځي نو پښې له به ټک نه ورکوي د دې لپاره چې د دې په بدن باندې کومه ګاڼه پرته ده چې د هغې هغه اواز وانه اورېدل شي دې سره به د خلکو توجه پیدا شي او دا جرم دی بیا الله رب العالمین توبې تلقین کړی دی چې که چا نه په دې باب کې کوم ډول سستي او ناراستی او نیمګړتیا شوي یعنې د خپل عورت په باب د کومې ښځې نه د کومې خور نه نو هغه د الله ته توبه وباسي دا د کامیابۍ ذریعه ده قرآن کریم دومره زور راوړي په دې مسله باندې تر دې چې الله رب العالمین صحابه کرامو ته د نبي علیه صلات و سلام د بېبیانو په باره کې ادب بیانوي چې هغه د ټول امت مېندې دي، وایي چې کله تاسې د هغې نه څه سامان غواړئ نو فاسألوهن من وراء حجاب، پردې نه اخوا یې ترې وغواړئ، ورښکاره کېږئ مه، ذلکم اطهر لقلوبکم وقلوبهن، دې سره به ستاسې زړه هم پاک پاتې شي، د هغوی زړونه به هم پاک وي. نبي علیه الصلوة والسلام فرمایي لا یخلون رجل بامرأة الا ومعها ذو محرم یو سړی دې د پردۍ ښځې سره ځان له کېږي نه که محرم وي او پرده منځ کي نو بیا خیر دی ولا تسافر المرأة الا مع ذي محرم نبي علیه صلات وسلام دا حدیث بیان کړ نو فقام رجل یو سړی پاڅېده عرض یې وکړ یا رسول الله ان امرأتي خرجت حاجتا ای د الله رسوله زما ښځه خو حج ته تللې ده او زه په یوه غذا کښې لیکل شوی یم پلانۍ پلانۍ غذا کښې زما نوم ختلی دی نو نبي علیه صلات وسلام ورته وویل چې انطلق فحج مع امرأتک زر زر لاړ شه د خپلې ښځې سره حج وکړه په تا باندې اوس چې ښځه دې ځان له حج کړي او ته په غزا کې یې نو دغه غزا ستا نه قبلېږي د هغې حج نه قبلېږي نو بې محرمه د ښځې سره ځان له کېدل د ښځې سفر پردو سړو سره دا ناروا دی او په اوسنو دیموکراتیکو نظامونو کې تاسې وګورئ چې ښځې او سړي دا په ګډو سفرونو کې یو ځای کېږي د امریکا او د اروپا سفرې کوي، د پارلمان وکیلان، د ولایتي شورا وکیلان، ولسوالان او قومندانان دا ټول د خارج ملکونو سفرې کوي، په دې سفرو کې ورسره پردۍ ښځې وي، د دغه ښځو او د دغه سړو د سفر جواز چا ورکړ؟ شریعت خو دا بند کړی دی، خو چې دلته ازادي مېلاوېږي نو دا د دې دیموکراسۍ د طرف نه مېلاوه شوه. او حرامو حلالول او د حلالو حرامول دا د اسلام نه وتل دي کفر دی علامه صابوني رحم الله د دې حدیث لاندې لیکي چې اذا کان الحج الذي هو فریضه هر کله چې فرضي حج داسې شو چې لا یجوز للمرأة ان تسافر د ښځې لپاره جایز نه ده چې سفر وکړي په دې حج کې بدون محرم بغیر د محرم نه وقد امر الرسول صلی الله علیه وسلم او نبي علیه صلات وسلام امر وکړ خاوند ته یترک الجهاد چې جهاد دې پرېږدي او د ښځې سره د حج ته لاړ شي وقال له انطلق فحج مع امراتک لاړ شي ښځې سره د حج وکړه نو فکیف یسمح بعض المسلمین لبناتهم السفر الى بلاد الاروبیة والامریکیة بیا څنګه ځینې مسلمانان ځان ته مسلمانان هم وایي خپلو خویندو لوڼو ته د اروپا او د امریکا د سفر اجازه ورکوي هغه هم د سیاحت دپاره یا د درس او بورس دپاره چې هلته میاشتې او کلونه تېروي او محرم ورسره نه وي والاشرار والفجار فی عصرنا اکثر و اجرأ او دا هم په داسې حال کې چې شرین خلک او فجار خلک زمونږ په زمانه کې ډېر هم دي او ډېر جرأتمند هم دي هذا بلا شک امر قبیح منکر په دې کښې شک نه شته چې دا یو داسې کار دی چې ډېر قبیح او منکر دی لا یجوز لاحد ان یقدم علیه یو کس دپاره دا جایز نه دي چې دې ته ورمخکې شي علامه صابني رحمه الله د ریاض صالحین په حاشیه باندې دا لیکلي نو دا فساد او دا مرض ټول د دیموکراسۍ و دی چې په ټوله دنیا کې د حیا پرده د انسانانو نه پورته کړې ده او عزت او ابرو یې د خلکو نه واخستل او ټول خلک یې بې دینه کړل، ویې شرمول، بې حیا یې کړل. په دې کي یو بل فساد دا دی چې په دې کي جرم او سزا د د خلکو د خوا نه تعین کېږي، دیموکراتان یې تعینوي. حال دا دی چې د سزا تعین او د جرم تعین واک ځان ته ورکول دا د الوهیت دعوه ده. مثلاً زه یو ځل یو کار باندې د جرم نوم ږدي، سره له دې چې هغه کار جرم نه وي او بیا هغې ته سزا هم خپله ټاکي، لکه جهاد ته جرم وایي، بیا د مجاهدینو سزا وژل ښیي چې سزا یې وژل دي، زنا، ارتداد، غلا، لواطت او داسې نور ګناهونه چې شرعاً جرم بلل شوی دی، او شریعت له جرم ټاکلی هم دی، د دې لپاره یې سزا هم ټاکلې ده، نو دی جرم نه ګڼي او نه له سزا مني. خو مؤمنان، مجاهدین دا تعذیبوي، مجرمان هم ګڼي او سزا هم ورله ټاکي. د دې داسې معنا ده چې جمهوریت غوښتونکي خلک چې دي، دی خپله رایه د الله د کتاب نه مخکې ګڼي او همدې ته د الوهیت دعوه ویلی کېږي، تر دې پورې چې دی د الله تعالی نه ځان مخکې کوي. ځکه چې د الله تعالی د خوا نه صادر شوی فرمان نه مني او په ځای یې خپل د ځانه جوړ شوی قانون وړاندې کوي. حال دا دی چې الله رب العالمین فرمایلي دي، یا ایها الذین آمنو لا تقدمو بین یدی الله و رسوله ای مؤمنانو د الله او د رسول مخې ته مه وړاندې کېږئ چې خپله مفکوره خپله نظریه د الله او رسول د امر نه مخکې کړئ او هغې ته ترجیح ورکړئ مقصد دا دی چې یوازې د الله د دین قوانین دي چې په ټولو لارو چارو باندې سل په سلو کې صحیح دي. د دې ایات مقصد دا دی، نو تاسې خپل عقل په دې کې کار مه اچوئ چې د الله د قانون مخې ته ورځئ او په هغې کې خپل عقل چلوئ. د همدې وجې نه د الله او د رسول د امر په مقابل کې الله رب العالمین د بنده اختیار سلب کړی دی، د منځ یې وړی دی. الله رب العالمين فرمايي وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا د مؤمن سړي او ښځې دپاره د الله د فیصلې نه وروسته هېڅ اختیار نه شته دی او که چا د الله د فیصلې نه وروسته په فیصله شوي کار کې خبرې اترې وکړلې نو د الله نافرماني وکړل او څوک چې د الله او د رسول نافرماني وکړي دا ګمراه شه په ښکاره توګه صریح او واضحه توګه بل حدیث کې نبي علیه صلات وسلام فرمایي لا یؤمن احدکم حتی یکون هواه تبعا لما جئت به تاسو کې یو کس تر هغې مؤمن نه شي کېدلی چې خپل خواهش یې د هغه څه تابع کړی نه چې زه پرې راغلی یم یعنې د قرآن او د حدیث بله دا ده چې په دې کښې په دیموکراسۍ کښې د ولا او د برا عقیده براکز شوې ده ولا دوستۍ ته وایي او برا دښمنۍ ته ویلی کېږي او قرآن او حدیث مونږ ته د دوستۍ او دښمنۍ امر کړی دی خو دوستۍ باندې امر دی د مؤمنانو سره او د کافرو سره به دښمني کوو د هغې سره د دښمنۍ امر دی مونږ ته او په جمهوري نظامونو کښې بیا خبره برعکس ده، څوک چې د الله او د رسول خبره مني، قرآن او سنت مني، جهاد او دعوت مني او دا خپل کار ګڼي نو د هغه سره دښمني کېږي، بېزاري ترې اعلانېږي او چې څوک د قرآن او د سنت په خلاف عقیده لري نو د هغې سره دوستانه کېږي. او بل فساد یې دام دی چې په دې کې د دروغو وعدې دي، تر دې چې دموکراسۍ کې څوک کاندیدېږي او واک ته رسېږي، د رئیس جمهور نه واخله تر وړې شورا پورې دا ټول د دروغو په وعدو باندې کامیابېږي او په دې لار کې دی ځان ته دروغ روا بولي، درغلي او دوکه دا روا بولي. دا یو جعلي نظام دی، جعلي په جعل باندې منځته راځي، په پیسو باندې د رایو اخېستل په دې کې شته. هر قسم دوکه په دې کښې شته، دروغ په دې کښې شته او دا ښه په شریکه باندې اجماع کوي په دې ګناه باندې، په دې دروغو باندې، په دې ظلمونو او فسادونو باندې. په دې وخت کښې به الله رب العالمین دې خلکو ته څومره غصه وي چې د انتخاباتو په وخت کښې دېرش څلوېښت کسه، پنځوس او شپېته کسه کاندیدېږي او د هغه هر یو سره ټول ولس تقسیمېږي بیا یې هر یو سره لږ لږ اتباع وي او دا ټول د هغه خپل کاندید دپاره منډې وهي او هر یو د هغه خپل کاندید دپاره دروغ وایي د هغې دپاره تعصب کوي د هغه دپاره دوکه کوي د هغه دپاره رشوت ورکوي رشوت اخلي او په هر مرض باندې اخته وي په دې ټول هېواد کښې او په ټوله ټولنه کښې یو کس داسې نه پیدا کېږي چې هغه د دې ګناه نه پاک وي او د دې نه خلاص وي تشه عامه ګناه ده، عام جرم دی چې یو کس هم ترې خلاص نه وي. په دغه وخت کښې چې اسمان نه راولېږي او ځمکه نه چوي دا به د الله رب العالمین احسان وي، که نه نو ځمکه داسې د ګناه نه ډکه شوي وي، عکسونه خوارۍ عکسونه خوارۍ چې دا حرام کار دی، دروغ خوارۍ په دنیا باندې د ځمکې مخ، پېزه، خلا ټوله دروغو ډکه کړې، دا ټوله دنیا د جرمونو نه ډکه وي. الله رب العالمین مونږ د ګناهونو نه منع کوي د دروغو نه منع کوي په رښتیاو راته امر کوي او دغه ټول په جمهوریت او دیموکراسۍ کښې دي او په ټولې نیکۍ او ټول ښه خویونه هغه په کې د منځه ځي نو دا یو فاسد نظام دی، د دې نه ځان ساتل په کار دي، د دې سره تعلق قطع کول په کار دي، د دې نه بېزاري په کار ده، د دې نه هجرت په کار دی او دا کفر ګڼل په کار دي. د بدبختۍ خبره دا ده چې ډېر خلک په کې اخته دي او کفر یې نه ګڼي. کم نه کم چې کفر وګڼل شي، نو کېدای شي بیا هم د یو انسان ایمان سلامت شي. او که دا نه وي نو دا د فتنو مجموعه ده چې څوک په کې اوړي راوړي نو دا د فتنو په ډنډ کې واقع دی په کې اخته کېږي به اخته کېږي به او هېڅکله به ترې ونه وځي الله رب العالمین دې مونږ د ټولو فتنو نه خصوصا د دیموکراسۍ د فتنې نه وساتي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولکم ولسائر المسلمین خوښ روغ جوړ یې ښه خوشحاله یې دې خلکو سره خلافت مجاهدینو سره. فضل الرحمن تاسو راته ووایئ چې تاسو ژوند زندګي څنګه تېره شوه دا څو میاشتې. الحمدلله ډېر شکر دا یې د خدای نه ښه ډېر ښه ژوند تېر شو. او زیبا ورور جان که تاسو راته ووایئ چې د خلافت مجاهدین چې هلته درغله هغه لومړي وخت کښې خلکو نه یې څه غوښتل او بیا خلکو د پاڅون وجه څه شی وه ولې خلکو پاڅون وکړ. خلکو نه خو دا غوښته چې ښځې اسلامي لرې لاره بلله، کوکنار، چرس او دا نشهيي مواد یې په بندوله، خلکو نه هم دا غوښتنې وې او نور دا خلک بیا ولې څه وه چې خلکو پاڅون وکړ؟ خلکو پاڅون داسې وکړو چې دا خلک دا امارتیانو مطلب داسې کوم مشران مشران یې رجیح کړه چې دا خلک ښه نه دي، خلکو کې دا هغه خبره ده او دا خبره ده، مشکل دی، تبلیغات یې شروع کړل، بس یو دم دغه مشران یې په خپل هغه کې ځان سره واړوله. شېر محمده! ته راته ووایه که د ملکانو، مشرانو چې دا خلک ولس یې وغوله او راپاڅېدل، د مشرانو دا دا خباثتونه او رذالتونه وکړل چې دغه ولس یې در په در کړ، اوس دوی د مشرانو په دې لمسون کي او د دې کشرانو چې کشران یې ولمسول او د خلافت په خلاف یې پاڅون ته وهڅول، دې کي دې کشرانو ګټه وکړله، تاوان یې وکړ که مشرانو ګټه وکړه؟ دې کي کشرانو تاوان وکړه، مشرانو چې دی زما ازاد سم مخ کړ، کشران بېخي تباه شول. ټولو عوامو ته دا خاص دی چې دا ډېر خښته مجاهدین دي او ډېر ښه خلک دي. ته راته ووایه که چې دا دلته په دې ځای کښې په بند کښې دلته داسې یا تاسو چېرته نیول کېدئ داسې بې محکمې وژنې وې بې بېخي بې پلې وژنې وې یا دلته تاسو سره کومه محکمه قضا شته او که نه په خپل سر بندیان یاستئ او خلک درسره ظلم زیاتی کوي او داسې څه کیسه ده ښه مونږ یې چې اوله ونیوو زه کور کښې ناست وم مره نه وه ته چې تاسو سره دلته امیر صاحب غږ درته کوي کښې تر ووتمه نوموالی کړ ته به د کوزه ګې مونږ امیر صیب د مونږ امیر صیب په غږ ذکر سره لاړ به شو هغه سره ښه ښه رویه ښه اخلاق یې راسره وکړه دلته قضا شته دلته بېر بې رقمه کار دو مونږ سره نه کوي هر په شریعت برابر دي یو کار یې بې مونږ سره بې رقمه نه دی کړی د شریعت نه بغیر الحمدلله او دا د لښکر کول چې دي که نه د دې د دې ګټه دې ډېره ده که تاوان یې ډېر دی په دې زر ډېر تاوان دی دا چا ته وکړو مونږ په چېر غوندې حال کړي اوس هغه هلته حقیقت تاسې دا تاسې دوه میاشتې تېرې کړې هغه تبلیغات رښتیا دي او که دروغ دي د خلافت او مجاهدینو وضعیت او حالات دلته تاسو ورسره وخت تېر کړ څنګه دی دروغ دي بلکل داسې ښایسته وخت مونږ سره تېر تېر کړو چې دومره ښکلی وخت چې ګل ګلزار چې ارمان دی کړی چې هلته داسې نه وي چې دا زره پاتې کړه هلته کېږه جوړجانه ته خپل کورنۍ ته څه ډاډ اطمینان ورکړې زه کورنۍ له دا پیغام لرم چې مونږ د خدای فضل دی روغ جوړ یو ټول بندیان انشاءالله چې مونږ سره ډېره ښه رویه کوي ډېر ښه اصول را سره کوي په ښوونیزو مرکزونو کې د دوی په مدرسو کې خپلې زده کړې تر سره کوي الحمدالله ځینې دوی سره کوم مهاجر ماشومان چې دي هم د همدې ولس د ماشومانو سره یو ځای په مدرسو او ښوونیزو مراکزو کې خپلو زده کړو ته دوام ورکوي او خپلې زده کړې تر سره کوي دا چې قدرمنو اورېدونکو په رسنیو کښې ویل کېږي چې د اسلامي خلافت مجاهدین او همداراز استادان په مدرسو کې شاګردانو ته د فدایانو ټرېننګ ورکوي او ځینې داسې د دروغو تورونه په اسلامي خلافت په مجاهدینو لګېدلي دي. دا خبرې بشپړ دروغ دي. راځئ قدرمنو اورېدونکو چې له دې ګلونو ماشومانو څخه خبرې واورو، له دې شاګردانو څخه واورو چې دوی ته په دغه ښوونیزو مرکزونو کې څه ویل کېږي، څه ورته تدریس کېږي او له څه یې استادان خبروي. قدرمنو اورېدونکو! دلته د خلافت په ساحه کې ولسونه اوسېږي او خپل ماشومان د اسلامي خلافت مدرسو ته رالېږي، ښوونیزو مرکزونو ته رالېږي، دلته ورته اسلحو ټرېننګ ورته ورکوي، دا بشپړ دروغ دي او له دې شاګردانو باور و چې په مدرسو کې ورته استادان کوم مضامین تدریس کوي او اوس چې کوم نصاب راغلی دی دغه نصاب کې کوم مضامین موجود دي دا به له دوی سره خبرې وکړو. ما سره په څنګ کې یو شاګرد ناستی دی، دې سره به وغږېږم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. قاري صاحب ستا نوم څه شی دی؟ زما نوم ابوهریره دی. ابوهریره صاحب راته ووایه که نه چې د اسلامي خلافت الحمدلله په بېلابېلو سیمو کې یې مدرسې فعالې دي، ښوونیز مرکزونه یې فعاله دي. ابوهریره صاحب که په پیل کښې راته ووایي چې کوم نصاب چې تاسو ته را رسېدلی دی، په دې کښې کوم مضامین موجود دي؟ زمونږ چې کوم نصاب دی نو په دې کښې الاسلام دین ده، دې کښې مونږ ته اسلامي عقیده او د اسلام احکام ښايي. دویم چې کوم دی الریاضیات دی، دې کښې مونږ ریاضي، حساب او دا یې زده کوو. بل خط العربي دی، په دې کښې مونږ عربي خط زده کوو، لیکل یې زده کوو. بل چې کوم دی ساینس دی. زده کړه، ساینسي علوم یې زده کړل. ساینسي علوم ماشاءالله نو دا تاسې ته رارسېدلي دغه مضامین دلته په ښوونیزو مرکزونو کښې یوازې تاسې مهاجر ماشومان ناست یئ او که د همدې ځایي کوم اوسېدونکي چې دي انصار ماشومان دا هم در سره شته په دې ښوونیزو مرکزونو کښې؟ الحمدلله دلته کوم انصار چې دي هغه به انشاءالله ډېر ماشومان وي په نسبت د مهاجرو او موږ دلته یو ځای سبقونه وایو او زده کړې کوو. نو هغه اوازې چې کفري میډیا یې خپروي، وایي چې دوی ته په ښوونیزو مرکزونو کې، مدرسو کې د فدایانو ټرېننګ ورکول کېږي، د اسلحو ټرېننګ ورته ورکول کېږي. دا خبرې تر کومه حقیقت لري؟ ایا دا خبرې د دې تواغیتو رښتیا دي او که دروغ دي؟ دا خبرې ټولې بېدلیله او دروغ خبرې دي دلته مونږ ته نه د فدایانو ټرېننګ را کولی شي نه بل څه مونږ ته صرف د اسلام ښودلی شي او د اسلام احکام را ته ښودلی شي او کوم د اسلام ابتدایي مسایل چې دا مونږ ته ښودلی شي لکه څنګه چې ما دا نومونه واخېسته لکه دا ساینس دی دې کښې مونږ ته ساینسي علوم ښودلی شي خط العربي ده دې کښې مونږ عربي لیکل زده کوو او بل ریاضیات دی په دې کښې مونږ نه محرومه کړئ دلته خو مونږ ته بس صرف تعلیم را کولی شي نور مونږ ته فدایانو ټرېننګ یا بل ټرېننګ دا مونږ ته نه را کولی شي صرف عقیده او د اسلام احکام دا مونږ ته ښودلی شي. تا اوس څه زده کړي دي ته به اورېدونکو او ټولو زده کوونکو ته څه وړاندې کړې تا اوس په دغه ښوونیز مرکز کښې څه زده کړي دي مهرباني وکړه. ان شاءالله مونږ ډېر هر څه زده کړل دلته چې هغه کښې ځنې دا دي دا کتاب دی الاسلام دین نه دې کښې اسلامي عقیده ده اول درس چې کوم دی هغه دا دی چې العقیدة الاسلامیه اسلامي عقیده الله ربي الله زما رب دی الاسلام دین اسلام زما دین دی محمد صلی الله علیه وآله وسلم نبی محمد صلی الله علیه وسلم زما نبی دی القرآن کتابي قرآن زما کتاب دی الکعبة قبلتي کعبه زما قبله ده عقیدتي اسلامیة عقیده زما اسلامي ده، الجهاد سبیلي جهاد زما لار ده، و دولتي الخلافة الاسلامیه او حکومت چې زما دی هغه خلافة الاسلامي دی. الحمدلله ماشاءالله ډېره زیاته مننه اوس به یو بل زده کوونکي ته نوبت ورکړو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته ستاسې نوم څه شی دی شاکر شاکر جانه څنګه یې ښه یم الحمدلله ته ښه یې الحمدالله شاکر جانه راته ووایه تا له کوم ځای څخه هجرت را کړی دی دلته له کوم ځای څخه راغلې اورکزو نه مې هجرت کړی دی ماشاءالله له اورکزو څخه راغلې نو څنګه دې نورو مهاجرینو ماشومانو سره د مختلفو سیمو څخه چې ماشومان راغلي دي او همداراز د همدلته چې کوم انسوار ماشومان دي دوی سره ستاسو چلند څنګه دی ژوند زندګي مو څنګه تېرېږي خپلو کښې خو به جنګونه او شخړې نه کوئ لانجې خو به نه کوئ نه الحمدلله موږ دلته ښه ژوند تېروو او ښه په اخلاص سره او دلته ښه درسونه راته ښودل کېږي او خپل مینه محبت سره خپله کې زده کړې کوو بس نور هر څه الحمدلله ښه تېرېږي شاکر جانه وختي مې د ابوهریره نه دا پوښتنه وکړله چې اوس دغه کفري میډیا چې کومې اوازې خپرې وایي چې دوی ته په مدرسو کې د فدایانو ټرېننګ ورکول کېږي او الله صلی الله علیه وسلم چې هغه اخیرنی پیغمبر دی محمد صلی الله علیه وسلم دی المبدوء بسورة الفاتحه چې شروع شوی دی په سورة فاتحه باندې المخطوب بسورة الناس ختم شوی دی په سورة الناس انا شبل دولة الاسلام زه ماشوم د دولة الاسلام یم اقرأ کتاب ربي زه لولم کتاب د رب الحمدلله الحمدلله ماشاءالله قدرمنو اورېدونکو ګرانو زده کوونکو تاسې واورېدل د شاکر خبرې مو واورېدې چې د قرآن کریم تعریف یې درته وکړ دغه د وليانو په ځای به هم تاسو وئ اوبس راشئ او دا خپل وخت مه ضايع کوئ دا کوم چې دلته يې دا هم د خلافت صحوي مدرسو ته راشئ او کوم چې بار دی هغه تاسو ته سیکول د خلافت نه بار دي دا تاسو ته سیکولرزم تعلیم ته کښې خو راشئ د اسلامي خلافت ته تاسو ته د وړه ماشومان دي مدرسو او غټ دا چې دي دا بیعت اول وکړي دغه ژوندې احساس ته احترام ولرئ او تاسې د اسلامي خلافت خاورې ته راشئ شاکر جان وویل زه به یو حدیث هم پېش کړم مهرباني وکړه حدیث ووایه ماشومان ته بسم الله الرحمن الرحیم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من مات ولیس فی عنقه بیعة مات میتة جاهلیه څوک چې مړ شو او بیعت په غاړه کښې نه و د دې مرګ د جاهلیت جلال اباد څخه دې هجرت را کړې. نو معاویه جانه په جلال اباد کې تا زده کړې تر سره کولې که نه هلته مدرسې ته تلې؟ هو ولې مې نه کاوه. هلته په مدرسو کې او دلته چې کوم مدرسې دي دلته چې تاسې ته تعلیم نه ورکول کېږي د هغې ځي او د دې ځي په تعلیم کې کوم فرق وینې که نه؟ ولې نه وینم ډېر فرق وینم ډېر فرق په کښې دی د هغې ځای او د دې ځای هلته به یې مونږ ته صرف قرآن کریم زده کوو او دونه خاص سبق راته نه دی زده کېدو او دلته چې کله عملي مو ولید د خلافت کتابونه او د خلافت د مرکزي طرف نه چې کوم کتابونه راغلي دي دا ډېر ګټور دي او الحمدلله ډېر شیان پکې مونږ ته زده شوي دي داسې به الله تعالی مونږ نه عالمان جوړ کړي انشاالله نو تاسې ته چې دا نصاب را رسېدلی دی تا ویل ډېر ګټور دي ته ترې راته د یو څه ګټور ووایه که نه دې زده کوونکو ته او ګرانو ماشومانو ته یو څه وړاندې که تا ورکې څه زده کړي دي فضل قراءة القرآن فضیلت د قرآن کریم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم الماهر بالقرآن مع السفرة الکرام البررة پوښتنه، په دې خپرونه کې د یوې مهمې پوښتنې په اړه د بېلابېلو اشخاصو نظرونه او په پای کې بشپړ ځواب او پایله اورئ. د ورځو لومړۍ ورځ ځینو مجاهدینو ملګرو نه پوښتنه وکړه چې دوی ولې د اسلامي نظام د قایمولو لپاره ټوپک را اخېستی، له کومې بلې لارې قیام امکان نه لري که څنګه؟ د مسلمانانو تر منځ اتفاق او اتحاد څه سره راتلی شي؟ د اونۍ پوښتنه، د هرې جمعې په ورځ. په دې خپرونه کې د جاهلیت په هغو مسایلو ژور بحث کېږي چې الله جل جلاله ترې منع کړي یو. په دې مسایلو کې ټولو نه خطرناکه او سخته خبره هغه دا ده چې سړی په نبي علیه الصلاة وسلام باندې د زړه نه ایمان را نه وړي چې تا ایمان هم نه دی راوړی او جاهلیت چې کومې طریقې دي او کوم مسایل دي هغې ته هم ته په ښه سترګه باندې ګورې نو دغه انسانان پوره تاوانیان دي راځئ دارالاسلام او دارالکفر چې کوم دی ډېر فرق دی د دې په وجه چې هلته دا کفر او شرک او فحاشي او مزارونه او که نه دا څیزونه دا ګن بلا او دې دارالاسلام کې ښه ښکلی شریعت د الله تعالی څو فیصد نافظ دی. موږ ډېر پلټنه وکړله د خلافت تحقیقات مو هم وکړله او هلته په شام کښې هم زموږ ملګری تللی و د هغوی هم موږ تپوس وکړله ټوله دا خلافت موږ ته داسې حق و حقیقت ښکارېدله د دې لپاره موږ دا کم مشکلات چې موږ ته راغې موږ برداشت وکړل او دا د خلافت اسلامي د سپېڅلي کاروان سره مله لارویان څه خبرې او کوم پېغام لري؟ د حق پلټونکي په دې خپرونه کې اورېدلی شئ. د هرې شنبې ورځې په ماښامنۍ خپرونه کې انکم لا تحاربون رجالا اشداء تاسو پوه شئ چې ستاسو جنګ د زړورو سړیو سره نه دی بلکې د داسې بزدله خلکو سره مو مقابله ده چې د جنګ پر وخت تښتي نو تاسو پرې یو رښتینی برید وکړئ چې پاتې عقل ترې هم لاړ شي او بیا د ټوپکو لپاره لاسونه او د تورو لپاره مټې ونه لري